الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دا الغزل فكري وسائل سری کومو ذریعو وسایل سره دا جنگ او وی کوي یو تعلیم دویم میډیا دا میډیا وار درم میدانی سیاست سلورم معیشیت و تجارت پنځم رفاعي خدماتو پنو شپغم جدت پسند سکالران او مفکرین بل فنون لطیفه بل تفریح او سپورت پنو بل جاهلی اسیبتونه او قومي او وطني اس عاصبت لا عاصبت لا فروغ ورکول بل مسلمانان د صالح قیادت نه متنفر کول او بل ازادی نسوا دا سو ذریعه وی چې د دې په ذریعہ باندې دا جنگ دی کو اوس دا د چې د دې جنگ مقابله با مونږ څنګه کو طریقه وسی نو دا خو یو جنگ دی اجګ میدانی جنگی او کاغا نظریاتی جنگی د جنگ کولو نمخ کې د میدان جنگ متعلق یو سو خبرې په جنگلو ضروری میدان کې جنگ کیږي هم او که نظریاتی جنگ دی دا نظریاتی جنگ هم زمونږ د پاره یو میدان جنگ دی نو اصول داری چې میدان جنگ ته کوزیدو نه مخکې یو سو خبره سړی او پیجنی الا بده جنگ کولی شیو هله به میدان کې څه ګټه وکړی شي اول دا خبره په جندل پکاري چې زموږ د مقابله چا سره ده دویمه دا دشمن سوک دی دریم دای چې د حمله د کم طرف نه ده سلورم په دې جنگ کې د دې دشمن اهداف سری بل دا چې زما یا زمون پوزیشن څه دی بل دا چې د دشمن پوزیشن څه دی دا یو سو خبره چې سو پر یو سړی د میدان جنگ ته د کوزیدون مخ کې نه معلومی کړي نو دا به لیونی اسه په پټو سترګو ورکوزي دا اصول دي دا تجزیه به مخکې کوي دا مون کله کله ناکام ولی شو یا شکست ولی اخرو یا نور داسې خبره ولی دا تجزیه مونږ نه کړ بس پدې نیو په خبر مخکې کیو دا ټول خبره به ته د هر جنگ نمخ کې ځان سره تجزیه کی دا جنگ د میدان جنگي میدانی جهادي نو دې خبرو ته وګوره دا نظریاتی جنگي دې خبرو ته وګوره ا تجزیه وکړه دا انالایسیس بکې دارنګ تر دې چې دا ته میدان دعوت کې کنه او اهل باطل سره اهل بدعت سره د مناظره د هم بم ګوره چې دا مقابله مې ده په علاقه کې مخالف سره وسره جنگيګم باس مناظره وسره کوم نو دا وای چې مقابله کې سوق ده چا سره ده دشمن سوق ده دشمن د کم طرف حمله کوي اسینه دشمن دغه سړی یو ته ابل باندې اخته هم په دې چل نه پوي دشمن به یوي او ته برات په بلک مثلا په دې خپل دعوتی میدان کې وګوره کله کله زمو مرګری دا کئی میدان دعوت کې چې دشمن به بدعتي وي یا نن سبا اصطلاح کې حیاتی بدعتي او د عبارت شروع کی په مفتی تقی عثماني خیالي او لوړه ځای الکه داغه د سر سه ما دا پته نه لګي چې دا دشمن سوک دی دشمن پیچ نو د دینه مسلې رواني شي نو موږ ځان ته د یو په ځای دوا درې سلور محاسنه کولو دا بیا دا چې دا دشمن د کم سمت نه عمله کوي دې طرف نه کوي کدي طرف اسنام له دې خوا دا او زه دې خوا متوجه د دشمن محاس کم دی د دشمن مورچه کم طرف ته دای داسې د مخ کې زموږ یو مولوی سی واغه مرقات باندې شرح لیکلی و نو ماته تقریز لا راوړه نو ته خانه زه په تقریز کوم خو یو څو خبرې بلی کوم سینه چې ته بیا خپه شې ناغه تقریز په مالی کلو ناغه کې دا خبره ما کړو چې یقینا یونانی فلسفه منطق د حد پورې خو به ضرورت وي چې یو فن دی دویم دا چې زده اصطلاحات زړو کتابونو کې استعمال دي او دریم زیات نه زیات دی وی مناظره کې پکار راځي کنه خو لیکن دشمن چې کلا مونږ ته کوم مورچه جوړه کړې و مخکې په مونږ باندې د کوم مورچې نه گزارو یعنی عقل پسند معتزله و غیره مونږ باندې گزار کو کم طرف نه د دغه مورچې نه وکنه من یعنی یونانی منطق فلسفه دشمن هغه مورچه اوس پرېخه د مورچه دې طرف نه جوړ کړ اوس مغربي فلسفه او مغربي لاجیک منطق راغی منس مونږ باندې دشمن د دغه مورچې نو زګزار کې مو مغه سي زړه ډزاو ها اسی کنه کله کله نو دا په جنگلو و پکاري چې د دشمن حمله کم طرف نه ده دا رنگ بیا د دشمن اهداف سي دشمن خو حمله کوي خو هدف یې څه دی مثلا معنا هغه علاقه نیول غواړي دغه نی غواړي زما دغه افراد مړ کول غواړي یا دغلتا مثلا معدنیات وسایل دی رانه قبضه کوي اخر څه پس راځي مقصد یې سره دارنګ بیا چې دا مقابله د کم میدان دا په کم میدان کې را سره مقابله کوي عسکري میدان دی نظریاتی میدان دی میدان کم دی په کم میدان کې مقابله ای لکه دا سه مناظره والے لکه دا مناظره را سره په عقیده ده د توحید سنت مسله ده ک فروعی مسله ده کومه مسله ده او دارنګ د دا جنگ هتیاری سری په کوم هتیارو جنگ نو که عسکري جنگي دا هتیار و معلومه مثلا هغه سره جدید اسلحه دا ټوپک د کلاشنکوپ دی او تا ورپسې تور راغسته نو کیږي نه کیږي ته چې هغه له تور راسه راسه تا باندې به ډس کړیل ته به غردولې یا هغه ټانک استعمالي او تا ورپسې تبر راغشته ده یا مثلا هغه سره اټم ده او ته په کلاشنکوب جنگيږي اسلحه یا مثلا مناظره ده دا نغه مناظره کې هغه سره کم کتابونه دي دا کم کتاب نه استدلال کوي نو دا هغه اسلحه معلومه دغه رنګ زمون پوزیشن سره زه د مقابله هم کنیم دی صورتحال کې زه د مقابله یم کنیم مثلا اغي زر کسان دي مونږ لسیو پوزیشن هم سره یا مثلا مناظره کې اغا فنی منطقی مولا ده او دلته چې کوم سر مناظره کوي هغه فن او منطق سره تعلق نه لري پوزیشن خو خپل واضح کې دغه رنګ د دشمن پوزیشن سره دا تقریبا د هر جنگ نه مخکې لسته سوالات دي دا به حلقه نه نه بعد به بیا میدان جنگ ته راځي ځکه چې دا تا حل کړل نو مطلب ته وته تیار اله به کامیابی نو د دې سوالاتو جواب وای دا به هر جنگ کې راځي اوس راځه په دغه تجزیه کو لګا زمون کمزورې سری دشمن سره خو جنگ دی کمزوري مسا د مسلمانانو د وخت کې کمزورې سه کمزورې زمون په دې نظریاتي جنگ کې چې کمې کمزورې دی او دا غینا دشمن غلطه فائدہ اخلي اکم دی یا ولې یار دن په دې غبان سمس کېبل کې مسله ده څه چل دی دا ها ما کمزورې سدي چې دا کمزورو نو مو خبري وخپل لکه خپل کمزوري به هم ځان د معلوم ساته دشمن کمزورې به معلومیم ساته زمون په دې کمزورې کې نن سبا دې دور کې ایمانی کمزوري دا خوشته کنه هغه سي قوي ایمان نشته کوم چې د صحابه او د سلفو د ایمانی کمزوري بار صورت اوس یو سړی په دې سترګې پټی کی نو دا بالکل نه پوهه سړی دی دارنګ عملی او اخلاقی کمزوری د مونږ کې نو دارنګ د دا دین ټول امت یادوم پورا امت دی وخت کې د علم دین نه نا واقف دی په دین خو ټول نه دی پوهی کنه دا خو یو سو چن مولیان طالبانی دین نه خبري دغه رنګ بل خبره دا ده زمون کمزوري دنیاوی فن او علم کې د مغرب تقلید شروع ده د صحت کمزوري او امراض دادی اقتصادی کمزوري او سودی نظام معاشیت میډیا وار کې کمزوري زمون سیاسی ابتری دا څنګه بد حل دی سیاسی کشمکشی ملکونو کې مخلص او اهل قائدین دا یې کمې ده امت سره دی وخت کې اهل قائدین ډېر د ګوتو پښمه مخلص غربت ته دا غینه غلطه فائدہ غیلی او بل نظم و نسق کمه ده مسلمانانو کې نظم و نسق نشته نظم و نسق نن با سورت صحافات کی وایو سیندی صاحب الته د نظم و نسق خبرې کوي دا یو بنیادی ضروری شی نظم و نسق نظم نشته او دا غوري زمونږ ډېر لوی کمزوري ده تاسو ګورئ زمونږه ادارې وګورئ په ادارو کې نظم نشته نه تنظیمونه وګورئ دا غي نظم نس برابر ده نه هدا لیا کمزوري ده مسلمانانو کې چې نظم و نسق نه لري د نبی علی السلام سیرت سړی وګوري نو څومره چې نبی علی السلام په نظم و نسق او صحابه پویدل او برابرو سړی حیران شي اسی سیرت یو جلګ دته خوب بم دنو تختی رومې د مرګرو توې مای پتن لګي دا روجي جوړي اول اول کې تازه وي او ځاسې د مست شوي نو روزو کمزورې کړي کنه دا اوس ودوګ د ناز دي خا نظم و نسق دا اهم شی دی نظم مقصد نه دی خو یو اهم ضرورت ته د مقصد د پاره نظم و نسق نبی علیہ السلام بدر ته ته بدر کې چې کلا مشرکین سره مقابله وا نو دلته افرادی قوت کم نه 313 دی او غبل طرف ته 1000 دی یا 900 دی اصل هم کما ده وګوره دا مطلب نه چې افراد د کمی اسلحه د کمی نو ته مقابله نه کې موږ دین شریعت خو یو پلس هم د مقابله یو وخت کې ویلو او بیا مقابله سو شو یو په دوا خو هغه وللس منسوخ شو نه تخفیف راغې څه مطلب یعنی اوسم کې یو سړی په عزیمت عمل کوي یو پلس په مقابله کوي هو هغه یو پلس فرض پاتې نشوا لازمی یو په دو لازمی دا یو پلس نه نو کو یو پلس چا مقابله نشوا کوله وې نکړه مجرم نه ده او کو کېلو نو کوله نو بهادری ده خبره خدا دا چې نبی علیہ السلام خو په دې ارسه نظر ده کنه تاسو ګورئ د دشمن او خپل د ټولو ارس باندې نظر دی نو په بدر کې نبی علی السلام چرته ولاړ دی هم چرته و پاغه چبوتره ولاړ دی برا ابو جهل د خپلو 1000 کسانو منس کې ولاړ دی دینا پوی و د میدانی د جهاد په میدان پوره نه دی پوی غړه کې چې تمنس کې او درېږي نو تا ته خپل فوج پوره ښکاری نخکاری د الته چې کما هنګامي صورتحال جوړ شو وجداوا لیډر تخپل لاندې خلک نو ښکارا او نبی علی السلام څه کړیو هغه اوچ ځای ولاړ نو لاندې وتخپل مرګري مخکاري او د دشمن هر حرکت باندې نظر دی دا بر ځای باندې دی د پاره ودرېدلې چې بوتره ال ته جوړاوه او دا هغه زین پیغمبر هدایات ورکول او ټول میدان کنټرول ساتل دا سه حرکتو کې دا سه وکي مخ کې شي روستو شي دا میداني نه ابو جهل غڼه کې غیر شو هغه تخپل میدان رک شو نو انتشار افراد تفری جوړ شو وی نو بس مسلمانانو رونی ول داسې ګیرک هغه نظم نس سره حیران کی چې نبی علی السلام سره د کم قلت کم تعداد او د اصلي د قلت هغه نظم داسې برابر ک منیجمنت دې داسې وک نظم نسخ داسې برابر ک چې هغه لګ اصله هغه لګ افراد کارمت کړل دا کمالي دا به ته خ طریقې سره یو شی منیج کې دا کمال دا د پیغمبر سیرت څه چلو کو توریز او دارنګ اسلحه او تیر کمان دا ټول کمو نیزه کمې وي نبی علیہ السلام دا سې وکړل چې صفونه جوړ اول صفه دا توروا دغه والا جوړ غشو والا تیر کمان هغه تیر کمان والا لسو اتور سمره چې مخ کې ودرو دویم صفه ورپسې نیزو والا دریم صفه ورپسې د تورو والا کشاته تورو والا شاته ودرو په دې ترتیب باندې درې صفه جوړ کړو اسونه وسر صرف دو دي سو اسدي دواسا هغه دوه اسونه سره سو کړل پای باندې چې کم کم ثوابي ناستو هغه د دې صف د یو سر ته بل سر ته مخامخ خدرو یو صف دا دا چا تیر کمان شاتا نیزه اینا شاتا تورواله خپلال ته برا ناست او د دې سب دې سرته یو اسود نو یو دلته او نبی علی السلام ویلو چې زه څنګه وایم هغه سه به حرکت کوي حرکت باغس او برانه ولاړ دی نظم نسخ برابر ک او دا غینه بعد په جړا شو الله ته ته ګور الله سره هم تعلق کنه جړل جړل دوا دوا صادر ته وغورځي د ابوبکر صدیق روچت کو ورتوي حسبکل ان دون دیو جړل چې زما زړه تسلی وکړه چې الله اورې دلی دی دوا قبول ده او یا دغه زینا برنا هدایات ورکول او کله چې د دې درو کسانو مقابله وشوه درې میدان تاول درې درې وروتل کنه او درې وړه مردار کړل نو په کارو چې ابو جهل شکست منلې خو یې نه مان ناوې نه دغه سي په ایړه جنگ کو نو په ایړه ورنه نو هغه طرف ته خو نظمونه سخنو او د خو نبی علی السلام صحابه ته سوې حرکت څنګه حرکت وکوي پته دا سه حرکت شروع کی هغه صفونه داسې په ور نه وستل داسې ور وستل بس صفونه غیر چا پیره د دینه دی غیره کې واغس یوس په شورو کې په دې انداز هغه نظم نس داسې د کمال او داسې الله ته خوښ شو کامیابه ناکامه کې د دیم سنا سره حصہ او برخی سفیسه ده نو ما نن د مسلمانانو کمزورو کې دا هم یو کمزوري ده چې نظم و نسق کمه ده او بیا خاص کر بیا په مونږ مذهبي خلکو کې خډیر کم ده دنیاوی خلکو بیا هم دا دنیاوی تعلیمونه معلومونه کړي الته منیجمنت ساينس او دا شي نویلی نو سنا سپی پويږي زمونږ دا خو بالکل اے بس کیف ما اتفقا چې څنګه وشو مړه څنګه چوا ویبا یو مولوی صاحب ته مې وی مرګره وګوره دې مدرسه کې دا کار دا دا دا دا دا, دا راغله مال مشورې له دا څنګه دا نو ما وتوي مې داو کا داو کا د نازمنست برابر کا د داخلو ترتیب دی برابر کا داو کا ای مسلې دي دا ټول چې دا سمته ما توي نه مړه زما دا غزه خدا بے نظمی خون کوي ان زمونږ لکه ذهنیت زما دا ځای وای بے نظمی خون کوي دا خو په بے نظمه مشهور دی دا حال نو بهر حال دا زمون کمزوري ده خاص کر بیا مذهبي خلکو کې او بیا زمون په دې مذهبي طبقه کې دا دیوبندي طبقه نه ده دیوبندیت دا دیوبندیت غریبانان د نظم نه ډیر خالي دي د دې په نسبت اخوان اخوانیان پیجنې د مصر ا خلق نظم کې خلک ډېر منظم خلک دای باقاعده په دې نظم کتابونه دي تنظیم داسې منظم ده چې حالات سړی ګوري ورته حیران شي چې څنګه نظم دا بلا بچی چلی او زمونږ دلته شي نشته دا شي د سره نشته زمونږ دیوبندي تنظیمونو ادارو کې نظم نسق د نش برابر دی چرته یو نیم ځای نو دا ټوله کمزورې دي زمون ایمانی کمزوری دا اخلاقی کمزوری دا عملی کمزوری دا عام امت ته د صحت امراض مسائل دي اقتصادي کمزوري دا میډیا وار کې کمزوري سیاسی ابتری دا ټول حقیقتونه دي دین سترګې پټول نشته دا به منی خو بل طرف ته قوتونم سری دا قوتونم معلومول غواړي زمو قوتونه سي مونږ سره قوتونه او خشي نه کم راځي هغه ایو دا ده چې ارسی چیو په حق یو کنیو په حق یو مسلمان په حق ده قران سنت ده وس دویم دا الله د معیت او د نصرت وعده در سره کنه دا دا زمو غټ قوت ده الله مل ده بل زمون شریعت او دین محفوظ او کامل ده کنه ده کامل ده محفوظ ده دا قوت ته زمون دارنګ افرادی قوت را سره ډیر ده افرادی قوت څه ته وای افراد مسلمانانو سره افرادی قوت ډیر ده کله کله د عیسایت نه بعد دنیا کې دویم غټ مذهب ده د افرادو په اعتبار افرادی قوت او افرادي قوت کې بیا نوجوان نسل د وخت کې چا سره ډیر دی نو امت مسلمه سره پاکستان بارکه مدارایي چې پاکستان کې نوجوان نسل ډیر زیات ته د نورو ملکونو په نسبت دا زموږ غټ قوت ته خمون لګیا دی سکی زایش لو فرای باندې زایش دی خوا وتا تعلیمی ادارو کې الحاد او دا شی نه متوجی شوی نو نوجوان را نه ملحد کیږي به راه راو کیږي دا د پاره زمون سنشته نوجوان نه پا نوجوان دا دا یو اوس الیکشن شو د دې نه مخکې الیکشن و او د هغې نه بلکل هغه مخکې الیکشن چې عمران خان پکې راغلی و اول ځل خیال دی په هغه وخت کې تجزیه نګار و دا تجزیه لیکلی الیکشن لا نو شوی خو الیکشن عروج کې او په تیارې کې دا خبره چې دا ځل به څوک راځي ملک کې به اقتدار را چي نو دې تجینیګارو لیکلیو چې نوجوان نسل پاکستان کې ډېر دی هغه نوجوانان تقریبا د 15 نه 20 25 ساله پورې د انتهایی زیات دی پاکستان کې بس دا نوې نوجوان نسل چې په دې دونه کلونو کې دوی د اتلسو کالو شو شناتی کارت ورته ملو شو ناغه شناختی کارډونه د نوجوانانو ډیر زیات ایشو شوی وو حکومت نه هغه اندازا دی ته د تجزیه نگاروت او چې نوجوان دا ځل ووټ زیات ته چې نوجوان کمی پارټي سره دغه پارټي اقتدار حکومت وای او ما سه وشوا نوجوان چا پس روانو عمران خان پس حکومت نه ناس نوجوان نسل دا زمون قوت ته ډیر زیات ته نوجوان نسل مسلمان سره بیا خصوصا پاکستان خو ما هغه قوت زمون نه ضایع کیږي لګیا دی داغه د پاره زمون اس منسوبه بندي نشته اس پروګرام مونږ سره نشته چې دا نوجوان څنګه د بهراروینه الہادنا بيدینه نه منشي او یو سم تعمیری کار ته واغستې شي د ملک د پاره د قوم د پاره د دین د پاره دا موږ سره سره پروګرام نه ځای کیږي نه بل جغرافیایي حیثیت مخکې موږ ویلو دا زموږ ډیر یو غټ قوت ته چې مسلمانانو ته کم جغرافیایي قوتونه ملو حیثیت ملو بل مادینیات مسلمانانو سره ډیر دا زموږ غټ قوتونه نا کمزورې به مخې ته یو قوت به مخې ته اوس دا تجزیه چو کې نو کمزورې به ختمه څنګه او قوت نه به فائدہ څنګه دی دا به دشمن کمزورې تراشه وګوره دا ای کمزوري سره یو خزمون چې کوم دشمن دی داغه عقیده نظریه باطله ده بل هغه کی کمزوري بیچین روح او مسترب ذهن دای چین سکون روح ته نشت دیو جنا دا تجزیه ده چې د ټولو نه زیات خودکشه دنیا کې کم ځای کې کی امریکا کې کی ولې سره روحاني تسکین نشت لیونی شي دی افغانستان ته چې کله امریکا رااله نیټو دی رالل نو د دی وسونه فوجیان لیوانان کېدل ولی روحانیت نشتا مسلمان دماغ نه خرابي ولی وی سبي زیات نه زیات شهید وشم خبره ختمه جنت ته وزم او اووی الته د جنگ سکړل لیونی کړه اصحابي لیونیان شو د کمزوري ده اغي سره د مرګ یره ده زمون مسلمان سره د شهادت شوق او ذوق ده دا قوت ته دای کمزوري ده دارنګ پای کې غرور ده انتقامی جنون پکې راغلی ده د اسلامي فوبیا چې ده دا انتقامی جنون ده پای کې دارنګ معیشت لګیا دی تبا کی افرادی قلت ته ای سره افرادی قوت نشت عمومی عام مغرب سره ولی ځکه چې یو قوم په زنا کې اخته او زنا داوی فیشنی نو کوم ځای چې زنا راشي نو الته نسل نه بڑاوي زنا سره نسل ختمي ځکه هغه قوت ضایع کیږي لګیا دی په جایز طریقه چې د خزې خاون ملا بشدای په نتیجه کې بچي پیدا کیږي او د زنا په نتیجه کې خو ځای کوي نلته زنا د دغه وجنه دغه زنا او هم جنس پرسته په بنیاد باندې دغه افرادی قوت ختم او بلې وته بیا منصوبه بندې جوړې کړې دي بچي دوه هیت چې نه دغه افرادی قوت نشته دارنګ اندرونی انتشار دی پای کې ډېر لوی دا دغه دشمن کمزورې دي نو دا به ضروری خبره چې مونږ دا زمونږه کمزورې معلومي کار میدان کې کار کې قوتونه را ته معلومي خه خبرې مې کمی دي او کمزورې مې مون خلک څه کو اکثر د دې خبرې نه غافلی نه را تخپل قوت معلومی او نه را تخپل کمزوري معلوم نو دیو جن مونږ مخ کې نزو یره جیو ګوره سونه وخت نه لګیا مخ کې لانړو و ته ټیک د مخ کې والا زی چې ته خپل کمزوري معلومه کې خپل قوت معلوم او قوت صلاحیت چې درګه کم ده په کار راولې او کمزوری دا دا کمزوره نه د استو کوششو کې ځان چې د کمزوره نه اوسم نو موږ ته کمزوری نه معلومه مغه کمزوری مسلسل روانه ده قوت را ته نه ده معلوم چې هغه قوت بروي کار راولو دا ما ارزه کې دا بس تاسو اپلای کوي دا چلوي د اصول دشمن دا غبم قوت او کمزوری معلومه چې د دشمن کم ځای کې کمزور دی په کمزوري ځای ولا گزار ورکا چې تا ته دا کمزوري نه ده معلومه نو دا غب کمزوري گزار په ځای نشي ورکول نو تبه دا ستا کمزورې حالت با داغه د قوي حالت سره ټکراوي نو نقصان بکی او چې کمزوري ته معلومه نو تبه خپل قوت باندې داغه کمزورې زوي دا اصول دی بس بهرحال دا خبره با ضروری وی هر جنگ کدا دا جنگی کبلی کبلی مقابله خپل کمزورې خپل قوتونه او ورسره د دشمن کمزورې او د دشمن قوتونه و معلومه دا به ګوره حیثیت سره دا اوس په دې باندې ډېر عملی تجرباتي خبرې کې دی شي چې سړی وکي خو بس دونه وخت نه چې سړی وای د دعوت میدان کې بدا کې دا بګوري دا ناپویا سړی چې په یو کلی یو علاقې کې کار کوي او د مقابلم کوي خود ته دا پته نشته چې زماغه مقابل سوق دی څنګه دی سوق دا سینه پلان کې خان نه یادوم چې سوق دی د دې سړی شاته تعلق چا سره دی د د قوتونه سری تعلقات چا سره دي د یو عام مولا دی او کنه شاته سو قوت او خپل وزر لري اسنه غدون قوت او وزر والی چې تب په ورشه او هغه تا خراب کی اله بدا سوچ کې چې سړي د مقابله د پاره با چې چا سر د څنګه مقابله ده په هغه انداز و سر مقابله کې مثلا اسی مثال ویم بدمعاش و نو ورله به بدمعاش پیدا کې شیخ القرآن رحم الله یو ځای کې وایي وایي دا بدمعاش بنم د مسلې په بیان کې په کار راځي خو ما خو وی کنه چې مو خو مولا کی دور مسجد تک مولوی صاحب کتاب نصر نو چتاینو او نور سماشري سره ربط تعلق نه لري نو د بدمعاش جواب په بدمعاش کې د لوفر جواب با په لوفر کې یو سړی چرسی بنګي لوفر دی او مولوی شه وخت مقابله دروځي خبره ده نه اثر به جواب هم نه ورکه سبا کې الله به هغه څه کس پیدا کړي چې جواب ورکړي خدا خو چې تا کار کړي نو ته د معاشره په هر طبقه کار کوي ځان سره واخلې دای دا زموږ د مشایخو طریقه ده چې القرآن به وی چې بدمعاش مم ساته زکات د بدمعاش جواب بیا په بدمعاش کوي مولا به ساته د مولا جواب به مولا کیږي کتاب به ساتي د کتاب جواب به کتاب کیږي نو دغه سه بدمعاش بم د سره امی بم د سره دارنګ سیاسی بم د سره نو دارنګ سرکاری خلق بمی چرته ک چرته سرکار والا خبر رااله چې تاسو سرکار کی سوکی چې سرکار والا خو په سرکار والو وای کنه دی داسې دې خبرو ته بګوره دا ټول اندازه باله یو وخت کې زمونږ دی علاقه کې یو مسله رااله په یو جمعات نو مونږ کیناستو چې دا خلک سوګ دی او د دې خلکو سره تعلقات اچ موږ اندازه لا ګولا لا ګولا غ حکومت کې خم مضبوط خلکو زموږ مقابله وا نو داغه مضبوط خلکو سرکاری د پاره مونږه خلکونو مونږ ولا سرکاری خلکو قتل نا خلکو نه مونږ پشاشو شاته ارس زمونږ خو مونږ مخ ته نه راتلو سکرین باندې خو اغیم پاغه سرکاری خلکو وال او د اغوی زید اغی جماعت مدرسه غمون قبضه کړه په مناظرم نه کړي ولې مناظره کې مونږ نشو کول ځکه یې پسې شاته د سرکار زورو مونږ افرادي قوت باندې د علاقې نشو کولای عین سرکاري مسلې جوړې دي مونږ کله کله په دې نه پوي مونږ لکه مونږ سره خپل کس دي راځي په راځي په خوا خوا سرکار نو وسغه دې پاغه شي وای دا غشي نه دي چې مونږ جنگ نه پیژنو تبه ګوره کوم ځای کې به افرادي قوت پکار راځي دا سی یو بل وخت یو مولا سره زمون مقابله وا یو حیاتیو ناغه چې موږ کترو کت نه داغه سرکار سره شاته سزور قوت نو نغم په عوامي قوت وو دا به ته ګوري دیتا چې کم سړی به په کومه طریقه وای او داغه شاته بیک گراوند سره نه دا خپل قوتونه او کمزوره او داغه قوتونه او کمزوره معلومي مونږ کله دې شی باندې نه پویګونه چې مخ ته شو خراب شو دې شی تم نه کتل دا مې سره مثال وې په دې طریقه باندې وته کار کی بهرحال نو دا یو بنیادی خبره نن چې تبا خپل قوت کمزوري او د دشمن قوت کمزوري او هغه لسته سوالات چې مخکې وشو اب اسا نظر کی دشمن څوک دی په کم میدان کې دی د کم طرف نه حمله کوي داغه اسباب د جنگ اثر سدي مثلا هغه مولا د کتاب لري او تاسو سره کتاب نشته دا خو اصله ده بغیر اصله څنګه جنگ کې دا سه على هذا القياس دا شي نه په جندل غواړي دا خراب دی نو بس ځکه مې په دې بس کړه بس مخم پوره شو اوس زمون کار به سینو هغه کارونه او دویم د مهنت میدانونه زمون سری کوم میدانونو کې به اوس کار کوي چې د دغه غټ یلغار چې لوی سیلاب دی او موږ ته متاثر یو او په موږ را روان دی نو د دغه سیلاب مخنیوي به څنګه کی نو دا به زموږ اخیری عنوان ان شاء الله سبا له کوشش کو چې ختم